فصل دون در حروف عامله در فعل مضارع و آن بر قسم قسم اول حروف کې مضارع فعل مضارع را بنصب کړل و آن سارت کم کم دې چې فعل مضارع ته نسب ورکړي یو ان دی بل لم دی دریم کړی دی او څلورم چې دی ایزم ان لم کړی او ایزم دا څلور هغه حروف عامله دي چې کله فعل مضارع باندې داخل شي نو فعل مضارع ته دي نسب ورکړي او دوی مغا حروف چې فعل مضارع ته جزم کوي جزم والا حروف چې پنځه دي لام دې لما دا لام امر ته لا نه هي ته توقیم شرطیه ده اول قسم چې فعل مضارع ته دانه سفر کوي مضارع مثبت په معنا د تا سره وړي منفي سره او په نفي کې څه شی پیدا کوي تاکي او تفصیل د مضارع راوړي تر دا پوری استقبال لن يخرج زيد لن يخرج زيد دا پاتې کې يخرجو ان چې د فعل مضارع ته نه کوم کې مثال به څنګه لکه اريد ان تقوم اريد فعل انا ضمير په مستتر هغه کې چې نه فاعل ان ناسما تقوم فعل انت ضمير مستتر هغه فاعل یا وان فاعل ان سره د فاعل په معنی په سر په شته او په معنا د مصدر سره وي لکه اريد ان تقوم په معنا د سره د اريد قيامه لا يخرج لا يخرج فعل زيد فاعل فعل سره فاعلنا جمله فعليه خبريه ولم برای تاکید نفس او لم راځي لپاره تاکید نفس دا معنوي عمل معنا کې دا عمل کې چې نفس کې شي پیدا کې تاکید کوي سوم ته کایسا ته ویل کی چې دا حرف دې ما په ماقبه دې علت دې ساده لپاره او فعل مضارع څنګه څه ورته لکه اسلام تو کای ادخل الجنه اسلام تو فعل فاعل دی او کای حرف ناصبه ادخل فعل انا زمي په مستتر غي فاعل او الجنه دی فعل سره فاعل سره مفعول به نه د جمله فعلیه دارون سلورم قسم ته اذن دی لکه اذن حکم کا خدا راضي دا اذن واقعي په جواب د سوال ده با وفعل مضارع او فعل مضارع څنګه سبب مثال به څنګه لکه مررت حتا ادخل البلد مررت تکي چې واقع کیږي فعل فاعل ادخل فعل انا زمير په کې مستتر هغه فاعل البلد چې کیږي مفعول به دا و خلک په معنا د اله سره راځي جمهور دا و په معنا د اله سره راځي ریبوی په معنا د سره سره راځي الا سره لکه لازمنک او تعطیانی حق لازمنک قام خابزتا طرف وسته اوسېږم او صوت یعنی عقیدت او راغله دا صوت یا فعل مضارع منصوبه ده ولی منصوبه ده ځکه چې دا تان قدر راغله د اصل کې ده او ان صوت یعنی دا او یا په معنا د تا سره ده الا سره ده چې څنګه ترجمه به الا ان صوت یا بس یا په معنا د تا سره ده لکه الا سره الا ان صوت یعنی وواو استرفاع او دغه شانتا دا واو استرفاع نه روسته څه چي ده الک ان مقدمه دی واو استرفاع سم واو استرفاع هغه ته ویل کیږي چې په دی واو کې دا صلاحیت نه وي چې ما بعد خپل عطف کې پچابانی ما قبل پاتې او کومه جمله ده او ما بعد کومه جمله ده د دې ټولو مضمون او مفهوم چې واقع شوی دی دا په یو زمانه کې چې لکه واقع او ما بعد دې صلاحیت نه لري چې د عاطف په فتوا باندې ما قبل اوس مثال به څنګه راځي لکه دا یو شاعر شعر کې دا خبر راغله ده لا تنهي عن خلق وتأتي مثله لا تنهي عن خلق تمام منع کو خلق د اغوا اخلاقنا وتاتي مثله في تفقل بعد هغه شي کې پیش عار عليك دا سبب د عار او قبول د تابانه اذا فعلت عظيم کله ته دا کار وکې دا یو لوی عار او قبول ستاسو لپاره یو لوی قبول بدل ترکی دا په دې ټول هی فعل باندې نشي نشي عطف ولې کته عطف شي نو څنګه به نه جوړ شي لا تنهي عن خلق فخلق مو منع کوا دا هو اخلاقنا وتاتي مثله ولا تاتي مثله وتاتي هغه شانته نه کدا معنا صحیح کیږي دا عطف شي نو دا معنا چې ولا تاتي مثله او ته خپل هم دغه کارونه نه کوي چې نه کې نو دا ستاسو لپاره چې دې غټ به خو دا خبره صحیح ده نو دی وځنه عام وایي چې په دې توګه کې چې ما بعد دې صلاحيت لري چې دا د تاسو په تابع باندې لګا ما صبر ولا مکه نو دا شان ته وځته د ان مقدر راځي په دې باندې وتأتي مثله دا پاسه کیتی شي لکه وان تأتي اوس کلام جهاد اندر نو د لام جهاد په اصل ټول تر په معنا کې چې له جلکا خلل او بل خبره دا ده لام کیف دی دا لام جهاد دا د کان منفي نه وستره او لام کیف چې د دې لپاره دا شرط ده چې دا روسته د شان راځي لکه کان منفي دا یو فرق دی چې مابین د لام جهاد او لام وفا او دا شان ته ان مقدره چې مست د پانه چې دا جواب شخص دي چې دا په واقع کې په جواب ته کې کوم کا جواب د امر کې راځي یا په نه کې استفهام مثال د دې څنګه لکه لکه د دې واقع چې په جواب د فاطم مقابله کې لکه امر کې راځي زورني د زما زیارت وکړه په اوپرې ما کذب ساتي شي کوم یا رسته د نفي د کما تاتي نه راځي لکه ته فقط حدثنا وانت حدثنا د تان مقدر د ګم څه کوله کوله یا استفهام اين بيتك فازورك اين بيتك فانا ازورك لك قول استخدم ليس لي مالا وانفقه وان وان انفقه تستر على تنزيل بنا وتصيب خيرا وان تصيب خيرا وي قسم دور كم قسم دور في عمله هذا دي حروف کې فعل مضارع راوځي څنګه ان شرطیت چې علاقه دا په چا باندې داخلي کې علاقه په شرط او په جزا باندې د شرط او جزا کې خبره ده دا چې ان شرطیا دا شرط د ټول عمر لپاره مو چې وی جمله فعلیه شرط اول جمله فعلیه ځکه شرط کیږي چې علاقه تعلیق او ترتیب پوری تر زمانی پوری او په زمانہ باندې څه شي کیږي لکه دلالت کوي فعل دلالت کوي دی وجنا لکه شر په ټول عمر د پاره جمله پیل جزا کله جمله شي راځي کله جمله څه شي راځي بل خبره دا ده چې شرطي همیشه د پاره په ټول جمله باندې راځي دا باندې راځي موضوع اول جمله ته شرط ویل کیږي او دویم جمله ته څه ویل کیږي جزا بیا موږ ویل چې هر شرط په ټول عمر لپاره جمله فعلیه بیا عامه د دې نه کدا جمله فعلیه مضارعیه وي او کدا جمله فعلیه چې وي ماضی مضارع مثال په څنګه لکه د چې وایا من تکریم دي ان تکریم نه تکریم او چې ماضی نه اکرام تا اکرام شو که شرط او جزاء دواړه ماضي وي نو بیا فعل دا ان شرطي جزم ولې ځکه ماضي دي شي که شرط ماضي وي او جزاء دي کې ورګه نه که شرط مضارع او جزاء الله ماضي وي یا شرط جزم ورکی او جزاء جزم د فار داخلول په جزا باندې چې کېدی واجب دی دا څه ځای کې دخول د فار په جزا باندې واجب دی یو هغه نه دا چې جزا جمله اسمي جزا جمله اسمي نو بیا دخول د فار باندې واجب دی مثال به څنګه فمن ثقلت موازین نو دا من شرطیه د ثقلت موازینو د شرط او قوله کوم مفلحون د چې واقع شو دی لکه جزاء واقع شو دا جزاء باندې پاره یا جزاء چې شی بیا لکه امر مثال به څنګه لکه فایدا قرات القران دا شرطیه ده پس دا عزه چې واقع شو دی جزاء امر استیاذ امر استعید امر نو دا دا ان اکرم ته دا شرط فجزاك الله خير دې چې واقع شوی دی دې جزاء واقع شوی دا او پاکه ده یا جزاء ماضی او هغه چې نو چې دغه په سر کې صدر راغلی بیا عام د خلافت مذکور یا ماضی مذکور کی ولا کوي فذ ذکر یا کذا د ماضیه په صورت کې د هغې په صورت کې هغه سر کې حاضرینه پې راغلي نو بیا هم څه د پاو باندې واجب ده لکه فإن لم تفعل فما بلغت بلغت ماضی ده په سر کې باندې نه پې راغلي ده نو پاتې غي یو باندې یا مضارع او د هغې په سر کې چین راځي لکه وای تعاصر په داشر فترجع له اخرى فترجع له اخرى دا ترجع په مضارع او شی په داخل شوی د نفاذ د قیام ورفاق یا مضارع په سر کې سو پر لکه فإن استقر مكانه دا شرط فسوف تراني دا تراني په دې ته کې نو سوف په داخل شوی د نفاذ د قیام او کله چې نو دویم صورت دا دی چې دخول د فا مضارع مثبت ور باندې جایز دا هغه د کته ور باندې فا داخلي او کفا ور باندې نو چې جزاء مضارع مثبت یا جزاء مضارع منفي بیا تا هغه ده کفا ور باندې داخلي او کفا ور باندې مثال به څه کوي ومن کفر فهو مبتعه دا امت کې یو امت او چې غد واحد متکلم ده نو دا تفاعل د ځا په مقداري راغله کوم د پاور باندې چې دی جائز او ومن عاد فمن يتقي الله دا تفاعل راغله او ان تنصر الله ينصركم دا جزاء د تعالی کفاور باندې په ټول بعض صورتونو کې واجب په بعض صورتونو کې چې درکا جائز او په بعض صورتونو کې چې وي کوم صورتونو کې واجب دی جزاء جمله اسمه وي جزاء امر وي نهي وي دعا وي ما هغه ماضي چې باغی باندې قد داخل شوی دی کوم قدر وي کوم موصوف وي یا هغه ماضي چې هغه څه څنګه لکه ارپینه په داخله شي یا مضارع چې باغی باندې چې داخل شي بل دا خبره موږ وکړه چې علاقه دا جزاء موږ ویل چې عام طور په دې دا فیصله ذکر راځي چې شرط تعلیق په سچا پورې علاقه په زماني پورې او په زمانہ باندې فیصله دلالت کوي دی چې علاقه شرط ټول په دفعه جمله کې لري جزاء کله جمله کې لري او سره جمله قسم دوم دویم قسم تا حروف کې فعل مضارع را باندې ورکول هغه حروف چې فعل مضارع ته شي ورکړي د صفات او عام پنځ سودا پنځه دي لم دې لما دې لم یامت دې لای نه هي او دې شرط یې را تکلم ينصر ولا ما ينصر اخلا ولا تنصر وان تنصر انصر اخلا بدر کې ان د جمله دراوات او سم دې دای په ټول ټول باندې داخلي کې شرط یې کوي یو ته شک ویل کېږي بل څه کې ویل کېږي جزاء اوس په دې خبره باندې چې دا د شخص عقیده کوي یا امر یا نهي یا دعای فادر ان چې دا د اول فار اور په دا د هغه کسی کې درکا ناشي سلام چې ته لګوای ان تاتی پام تا مسلمون ان حرف شرط دی تاتی د دې کې درکا په لامل د ملکوت مستتر هغه کې شوی